لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. ویاند اسدالله مبارز بسم الله الرحمن الرحیم د کندهار ولایت شاه ولي کوټ کې پوسته فتحه، یو ګوډاګی قتل، ګڼ مهمات غنیمت شول. د فاریاب ولایت جمعه بازار کې اربکیانو پوسته او مهمات مجاهدینو ته وسپارل. او د کندوز ولایت امام صاحب کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندهار ولایت له شاولي کوټ ولسوالۍ نه د شرعت غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې بېګا شپه دوې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د مانو په سیمه کې د کډو سر د غره په هسکه او لوړه پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید سپکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، د شپې تر څلورو بجو پورې یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتحه او په کې مېشتو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د یوه وژل شوي پولیس جسد یې د جګړې په ډګر کې پاتې شوی. په پوسته کې له ګوډاګیانو څخه یو راکټ، اته کلاشنکوفونه، یو د شپې او دوه د ورځې دوربینان، یو صندوق د ثقیل مرمۍ او لس پیری د راکټ مرمۍ او نور مهمات غنیمت شول. یادی پوستې ته چې هر کله په چل او فریب سره ګوډاګی عسکر او پولیس راوستل شوی مجاهدینو ورباندی برید کړی او هغوی یې وژلی او یا ژوندی نیولی ګڼ شمیر وسلې او مهمات یې ترې غنیمت کړی دی. د فاریاب ولایت له جمعه بازار ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې بیګاه شپه یوه بجه د یادی ولسوالی اړوند د خواجه قشری په سیمه کې دوه تنه ارتباطی اربکیانو خپل پوسته له ټولو مهماتو سره مجاهدینو ته وسپارله. په پوسته کې مېشتو څلورو نورو اربکیانو د تېښتې هڅه وکړه چې ټول ژوندي اسیران شول. په پوسته کې یو ثقیل، یو راکټ، څلور کلاشنکوفونه، لس د راکټ مرمۍ، دوه زره د کلاشنکوف او ثقیل مرمۍ او نور مهمات مجاهدینو ته وسپارل شول. دا راز د یاد ولایت له دولت اباد ولسوالي نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالي اړوند د اچکزي د سیمې اوسېدونکی یو تن اربکی عبدالحق د حاجي اقبال زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو کلاشنکوف هم تر مجاهدینو پورې را رسولی. تېره شپه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالي اړوند د قره غزو سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته نښته ترسره کړه. جګړه هغه مهال ترسره شوه چې یادو عسکرو د مجاهدینو په هدفونو د برید هڅه وکړه. خبر وايي، د جګړې په جریان کې دښمن ته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. جګړه وروسته د دښمن په شرمېدلې تېښته سره پای ته ورسېده. په یاده جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا چې تېره ورځ د زابل ولایت مرکز کې د ګوډاګۍ ادارې چارواکو جیلاني خان او نورو ګوډاګیانو ادعا کړې چې ګنې د همدې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د خوار زنګي په سیمه کې یوه چاودنه شوې چې له امله یې یوویشت تنه داخلي او بهرني مجاهدین شهیدان شوي هیڅ حقیقت نه لري. د کره معلوماتو له مخې په ټول ارغنداب ولسوالي کې هیڅ ځای چاودنه نه ده شوې. له سیمې نه مجاهدین او عیني شاهدان وايي چې د خوار زنګي په سیمه کې یو زوړ مسجد چې په څنګ یې د ماشومانو لپاره نهریه مدرسه شتون لري د تیرو اورښتونو له امله د تیرې یکشنبې په ورځ نړیدلی دی چې هیچاته پکې زیان نه دی اوښتی او نه څوک پکې وو. بوډاګان غواړي په دې ډول دروغو خپرولو سره خپلو اجرانو ته روحیه ورکړي. تېره ورځ مازیګر پنځه بجې د غزني ولایت د شلګر ولسوالي اړوند د میرهزار سیمه کې پوستې ته نږدې په ژریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، په دغه برید کې دوه تنه شریر اربکیان ټپیان شول. تېره ورځ ماسپښین درې بجې د کونړ ولایت د اسمار ولسوالي اړوند د شنګر سیمه کې د مزدورو عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، په دغه برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ننګرهار ولایت له کامه ولسوالي نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار نه بجې د یاد ولایت د کامې ولسوالي اړوند د ماشینګړ سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ خبر وايي، په برید کې دښمن ته تلفات واوښتل، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د لغمان ولایت په قرغې ولسوالۍ کې د مزدورو عسکرو پر رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. برید تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې د یادې ولسوالي اړوند د چارباغ سیمه کې ترسره شو. د معلوماتو له مخې، د جګړې په مهال رینجر ویجاړ، دوه تنه عسکر ټپیان شول. دغه راز پرون سهار پنځه بجې په یاده سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته هم مجاهدینو برید وکړ چې په پایله کې یې دښمن ته تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د کاپیسا ولایت له تګاب ولسوالۍ نه د شرات غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې پرون سهار شپږ بجې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اړوند د نوروز خېلو او شلوټي سیمو کې له مزدورو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته جګړه وکړه جګړه هغه مهال پیل شوه چې دښمن د مجاهدینو په مورچلونو تعرضي بریدونه پیل کړل. خبر زیاتوي، د جګړې په جریان کې دښمن سخت وځپل شو او د تلفاتو په لیدلو سره بیرته شاتګ ته اړ شو. په دغه نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. پرون سهار اووه بجې د خوست ولایت د مرکز اړوند د مستربل سیمه کې په پلیو تېرېدونکو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. خبر وايي، په دغه چاودنه کې دوه تنه پولیس له مینځه ولاړل. د فراه ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، چې پرون غرمه یوولس بجې د یادې ولسوالي اړوند د شمالګاه په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په ټانګ د ښخ کړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او په کې سپاره شپږ تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل شول. د هرات ولایت له رباط سنګي ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د نواباد د شهر خلیل سیمې اوسېدونکي دوه تنه اربکیان حفیظ الله د عبدالستار زوی او عبدالجبار د عبدالغفار زوی چې د کندهار ولایت په ژړۍ ولسوالي کې یې دنده ترسره کوله، د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. همداراز په خبر کې ویل شوي، چې د شهر خلیل سیمې یو تن اربکی عبدالستار د عبدالغفار زوی ژوندی اسیر شوی، چې دوسیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه.